دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شبي پیل شي په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ یوه په زړه پورې ترانه هم وړاندې کیږي ملغلره رسول الله لا شریعت زغ راډیو یاوي چې می د ژوند مرحله ابو امامه رضی الله عنه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي وایي موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا یوې غذا ته په سفر روان وو چې په یو ځای د تیریدو په حال کې وو هلته یو غار وو په هغه کې اوبه هم وې او شاوخوا یې واښه ولاړ وو د یوه صحابي په زړه کې دا خبره راوګرځېده چې په دې غار کې مې یوازې د خدای جل جلاله عبادت کولای له خلکو مې ځان یوازې کړی وای دا به ډېره غوره خبره وای بیا یې په خپل سر فیصله ونه کړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر مشورې پورې انتظار وکړ نو چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشورې ته راوړاندې سو خپله خبره ورته عرض کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل دا خو د یهودیت او نصرانیت د دین غوره لاره وه او زه د الله جل جلاله له لوري له یو داسې دین سره تاسو ته راغلی یم چې دا تر ټولو ادیانو عالي وظایف او افکار لري دا هغه مستقیم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 یو او د نن ورځې خبري خپرونې ته مو هرکلی کوو نن د چهارشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه څلوېښتم هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې شپاړسمه چې د 2013 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 14 نیټه ده تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته ویاند حامد مجاهد بسم الله الرحمن الرحیم د قندهار په میوند کې د دوو جلا جلا پیښو په ترڅ کې د دشمن څلور ویګو موټر دوې شوبلې او یو رینجر موټر په بشپړه توګه ویجاړ سوي دي د میدان وردک په سید آباد کې مجاهدینو شپږ رادې اکمالاتي موټر ویجاړ کړل د میدان وردګ په سید آباد کې مجاهدینو شپږ راردې اکمالاتي موټر ویجاړ کړي دي د پکتیکا په برمل او د پکتیا په احمد آباد کې د دشمن شل تنه عسکر مړه او ټپیان دي او د هلمند په لشکرګاه کې د سرحدي لیوا د اول ټولې مرستیال حبیب الرحمن ووژل پر دې سربېره ګډ دښمن د خلکو څلور کورونه د منفجره موادو په مټ ویجاړ کړي د ملکي خلکو اته دکانونه یې لومړی چور بیا یې وسوځول همداراز د ملکي خلکو ګڼ شمېر موټر او موټرسایکلان هم وسوځول یوویشت تنه کلیوال چې سپینږیري او نوي ځوانان هم پکښې دي له ځان سره یې د بندیانو په توګه وړي دي په همدې سیمو کې د مجاهدینو له لوري پر وحشي عسکرو پرون ټوله ورځ وسلوال بریدونه هم روان وو یولس چاودنې هم ترسره سوې چې په پایله کې د دښمن څلور ویګو موټر ویجاړ سول ګڼ شمېر مزدور عسکر پکې مړه او ټپیان سوي دي تېره شپه وحشي عسکر له سیمې وتښتېدل او بندیان یې له ځان سره یوړل خو په جګړه او بمبار کې څلور تنه مجاهدین هم شهیدان سوي دي له همدې میوند څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړ چې د کلاشامیر او انارباغ په سیمو کې پرون مازدیګر د مزدور دښمن د عملیاتي قوې پر دوه شوبلو او یو رینجر موټر د ځای پر ځای سوي ماینونو په مټ زورورې چاودنې وسوې د چاودنو له امله دواړې شوبلې او یو رینجر موټر ویجاړ سو پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته او پرون غرمه یولس بجې د همدې میوند ولسوالۍ په مرکز کشکنخود کې پر هغو مزدور عسکرو چاودنه وسوه چې نانوایي ته د ډوډۍ وړلو لپاره راغلي وو په چاودنه کې شپږ تنه عسکر ووژل سول دوه نور ټپیان سول د میدان وردګ ولایت مجاهدین وایي چې تېره ورځ یولس بجې د سید آباد ولسوالۍ په بدهکهت سیمه کې د مزدوري اردو پر پیاده عسکرو د مین چاودنه وکړه چې په چاودنه کې د ګوډاګۍ ادارې درې تنه عسکر ځای پر ځای ووژل سول همداراز درې بجې د یادې ولسوالۍ په سلطان خېلو او ماشین کلا سیمو کې د کابل قندهار پر لویه لاره د ګوډاګۍ ادارې پر اکمالاتي کاروان وسلوال بریدونه وسول چې له امله یې د دښمن یو اکمالاتي موټر د اور خوراک سو دوه رینجر او درې اکمالاتي موټر تخریب سول مزدور دښمن ته مرګ ژوبله هم اوښتې خو په اړه یې لا کره معلومات نه دي رارسېدلي د همدې ولایت په چک کې هم پر دښمن د برید له امله دوه تنه عسکر مړه او ټپیان شول په چک کې په یوه بله جلا پیښه کې یو عسکر وژل شوی دی د پکتیکا په برمل کې د دښمن یو موټر تخریب شو او د جګړې په ترڅ کې دولسو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده پرون مازیګر څلور بجې د برمل ولسوالۍ د ټنډې مرغه په سیمه کې د مزدوري اردو پر پوسته د مجاهدینو لخوا برید وسو د سپکو او درنو وسلو په مټ تر سره سوي دغه برید په ترڅ کې څلور تنه مزدور عسکر وژل سوي او دوه نور ټپیان دي همدارنګه په یاد سیمه کې د مزدوري اردو پر هغو ګوډاګیانو هم د مین غبرګې چاودنې وسوې چې له امله یو موټر تخریب سوی درې مزدور عسکر وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي له پکتیا ولایت څخه بیا را رسېدلی خبر وایي چې تېره ورځ مازیګر څلور بجې د احمد آباد ولسوالۍ د مچلغو په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر رینجر موټر د ځای پر ځای سوي مین چاودنه وسوه چې له امله رینجر ویجاړ سو دوه تنه پولیس ووژل سول او شپږ نور ټپیان سول د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه د لومړۍ حوزې د خیبر جادې په سیمه کې غرمه یولس بجې د ګوډاګۍ ادارې پر یو لوکسل موټر د مین په مټ چاودنه وسوه چاودنې موټر ویجاړ کړ او پکې د سرحدي عسکرو د لیوا د اول ټولې مرستیال حبیب الرحمن ځای پر ځای ووژل سو او دوه ساتونکي ټپیان سول د همدې ولایت د ګریش ولسوالۍ د سیدانو په سیمه کې هم پرون مازیګر شپږ بجې د مزدوري اردو پر پلې ګزمه چې له یوې پوستې څخه د بلې پوستې په لوري روان و د یو کمین په ترڅ کې وسلوال برید وسو د برید په پایله کې شپږ تنه عسکر مړه او ټپیان دي له نادالي ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړی دی چې مازیګر څلور نیمې بجې د ډبرو د قل په سیمه کې د مزدوري اردو پر شوبله د ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه چې له امله یوه شوبله ویجاړه سوه او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ د نهر سراج د دوبندي په سیمه کې هم لښکرګاه ته پر غځېدلي سړک بېګاه شپه یولس بجې د عسکرو پر پوسته مجاهدینو وسلوال برید وکړ د برید په پایله کې دوه تنه عسکر مړه او ټپیان سول وروسته له نورو کومکي عسکرو سره چې د پیښې ځای ته روانو جګړه ونښته په مهال یې یوه شوبله د یو ځای په ځای سوي مین په مټ ویجاړه سوه او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د همدې ولایت په نادعلي کې هم د مزدور دښمن پر شوبله چاودنه سوې ده په ناداري کې په یو بل جلا پیښه کې پر ګزمه د برید له امله یو مزدور عسکر ویشتل شوی دی د ناوې په ولسوالۍ کې هم پر پوسته مجاهدینو برید کړی دوه تنه عسکر یې ویشتلي دي په ناوه کې یوه بله جلا پیښه کې یو مزدور اربکی ویشتل سوی دی په ګریش کې بیا دوه تنه اربکیان مجاهدینو وژلي یو یې ژوبل کړی دی او د هرات ولایت په رباط سنګي کې د سرحدي کنډک رئیس ارکان ووژل سو د همدې ولایت د رباط سنګي ولسوالۍ د تورغونډۍ په سیمه کې بېګا شپه د سرحدي عسکرو د کنډک رئیس ارکان داود د مجاهدینو د یو تکتیکي برید په ترڅ کې ووژل سو کومندان داود د هرات ولایت د شنډنډ ولسوالۍ اوسېدونکی و له همدې هرات څخه یو بل خبر وایي چې د ادرسکم ولسوالۍ اړوند د کمپنۍ او قلعه سرخک په مابین کې د مزدور عسکرو پر ټانک د ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه چاودنې ټانګ ویجاړ کړ او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته وروسته پر مزدور عسکرو وسلوال برید هم وسو خو دښمن ته د تلفاتو په اړه لا کره معلومات نه دي رارسېدلي له رباط سنګي څخه یو بل خبر وایي چې په پوسته برید یو عسکر ژوبل کړی دی د لغمان په علیشنګ کې چاودنې یو اربکی وژلی دی په الینګار کې بیا درو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د غزني په مرکز کې دوه تنه کمانډویان مړه او یو ټپې دی په همدې مرکز کې په یوه بله جلا پېښه کې مجاهدینو یو پولیس وژلی او توپنچه یې په غنیمت وړې ده. د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې د مزدوري اردو پر مرکز توغندیز برید ترسره شوی دی. د نیمروز په دلارام کې په جلا جلا پېښو کې دوه تنه عسکر ووژل شول. او د ورزګام په ترینکوټ کې ګډ دښمن ته درانه تلفات اوښتي او دښمن تر کلکې محاصرې لاندې دی له مرکز ترینکوټ څخه را رسېدلی خبر وایي چې بېګا شپه نه بجې یرغلګرو امریکایي عسکرو د خپلو کمانډویانو په ملتیا د چورلکو په مټ د ترینکوټ اړوند د خانقې په سیمه کې چاپه ووهله چې له چاپې سره سم مجاهدینو پر دښمن وسلوال بریدونه ترسره کړل او له امله دښمن ته درنه مرګ ژوبله واوښته د درو تنو وژل سویو کمانډوي عسکرو جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې دي دوه ټوپکونه یو د شپې دوربین یې مجاهدینو په غنیمت نیولي دي او پاتې مزدورو عسکرو په سیمه کې په دریو سرایونو کې پناه اخیستې ده چې د مجاهدینو تر کلکې محاصرې لاندې دي دښمن څو ځله هڅه وکړه چې د چورلکو په مټ خپل محاصره عسکر وژغوري خو مجاهدینو هر ځل غاښ ماتونکی ځواب ورکړی اوس هم په سیمه کې سخته جګړه روانه ده او تیر ورځ سهار د قندوز ولایت د چاردری ولسوالۍ په نهر صوفي کې د اشغالګرو او کرایه سوو مزدورانو په وړاندې سخته جګړه وسوه دا جګړه چې پکې له سپکو او درنو وسلو کار اخیستل سوی او ماینونه هم پکې کارول سوي نن ورځ هم دوام درلود په دې جګړه کې تر اوسه د دښمن یو ټانګ ویجاړ شوی او ګڼ شمېر مزدور عسکر او د دښمن افراد پکې مړه او ټپیان دي. همداراز ګډ دښمن د ولسي وګړو پر کورونو هم بمبار کړی چې له امله د سیمه ییزو خلکو کورونو، کروندو او مالداریو ته دروند زیان اوښتی دی. له قندوز څخه یو بل خبر وایي چې په خان آباد کې مجاهدینو یو رینجر موټر ویجاړ کړ درې تنه پولیس پکې مړه او ټپیان دي همدارس په امام صاحب کې یو اسکر وژل سوی او یو ټپی سوی دی د کاپیسا ولایت په تګاب کې مجاهدینو پنځو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده تېره ورځ د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د قرغل ولیکلا المسخیلو او اخوند بابا په سیمو کې د دشمن پر قوت درانه بریدونه وسول د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې بریدونو کې درې تنه عسکر ووژل سول او دوه نور ټپیان سول د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د ارکلیک په سیمه کې پرون مازیګر مجاهدینو پر مزدور دښمن وسلوال بریدونه ترسره کړل په بریدونو کې چې د ماښام تر اوو بجو دوام وکړ یا د سیمه په بشپړه توګه فتح سوه او پکې میشت مزدور اربکیان او عسکر د تلفاتو په لیدلو سره په تیښته ولاړل د زابل ولایت په شنکۍ کې مجاهدینو د پښۍ بند په سیمه کې پرون مازیګر پنځه بجې د مزدوري اردو پر رینجر موټر د یوه کمین په ترڅ کې وسلوال برید کړی د برید په پایله کې موټر تخریب سوی او پکې سپرو پنځو تنو عسکرو ته مرګ ژبله اوښتې ده د همدې ولایت په سیوري ولسوالۍ کې هم بېګا شپه دولس بجې د شالمار پر پوسته او د ولسوالۍ مرکز ته څېرمه د دښمن پر موټریزه ګزمه وسلوال بریدونه ترسره شول. د بریدونو په پایله کې یوه شوبله د راکټ په مټ ویجاړه شوې او په پوسته کې یو مزدور عسکر وژل شوی دوه نور ټپیان دي. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. د روانې میلادي میاشتې سپټمبر له لسمې څخه تر ننه پورې چې پوره دوې هفتې کېږي د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د بهرنیو اشغالګرو او د هغوی د کورنیو مزدورو عسکرو په ګډو چاپو او بمباریو کې څه باندې سل تنه ولسي وګړي په شهادت رسېدلي او همدومره قریب زخمیان شوي چې ښځې ماشومان سپینږیري ځوانان او زلمیان پکې شامل دي د پرون ورځې تازه پیښې د کاپیسا په ولایت کې پر واده بمبار اتلس او د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د شپې چاپې او بمبار کې څوارلس تنه عام کلیوال چې تیرودونکي ماشومان هم پکې شامل وو په خپلو وینو کې ولمبول امریکایي ځواکونو او د هغوی مزدورانو په ننګرهار، لغمان، پکتیا، اروزګان، میدان وردګ، زابل، فراه او یو شمېر نورو سیمو کې شپنۍ چاپې ووهلې. د ورځې له مخې یې بمبارونه وکړل، تفصیلات یې که څه هم د اشغال پلوو رسنیو پر مخ نشته، خو د ازادو رسنیو په ریکارډ کې ټول ثبت دي. پر خواله رسنیو یې تصویري او ویډیويي صحنې اوس هم موجودې دي. تنها ولسي وګړي دي چې په قصدي توګه هدف ګرځول شوي مسلح مجاهدین پکې د نشت برابر دي دا چې مکار دښمن ولې دومره ستر حماقت او نه بخښونکو بشرضد جنایاتو ته مخه کړې د دې څو لامله کېدای شي خو یو شی چې ډیر څرګند دی هغه دا چې اشغالګر او د هغوی کورني لاسپوڅي مسلسلو شکستونو او بدنامیو بې شمېره تلفاتو، خپلمنځي اختلافاتو او د مجاهدینو حتمي بریاوو اوس دې حالت ته رسولي چې د لېوني داړونکي درنده په څېر هرې خوا ته خوله اچوي، نور که هغه دوی ته ګټه کوي یا نه، خو دوی ورباندې حمله کوي. اشغالګر او لاسپوڅي یې اوس دې پایلې ته رسېدلي چې ټول ولس د ځان دښمن ګڼي، هر سړي ته د مجاهد طالب په سترګه ګوري، ځکه یې له یوې مخې د هغوی په عام وژنه لاس پورې کړی، دوی چونکې پر مجاهدینو د چاپی او مخامخ برید توان نه لري نو غواړي د همدې وحشت له طریقه ولس تر خپل رعب لاندې راولي دا چې د کابل د ګوډاګۍ ادارې دفاع وزیر بهرامي په خپله خوله اعتراف کوي چې په یوه میاشت کې یې پنځه سوه یوازې د اردو کسان مړه او اووه سوه نور زخمیان دي هغه چې نور پولیسي او اربکي ځواکونه یې تباه شوي او یا له دندو تښتېدلي هغوی خو په زرګونو دي دا په خپله ثابتوي چې اشغالګر او ګوډاګي چارواکي یې په دې پوهیږي چې نور یې جنګي پرسونل د ختمېدو په حال کې دی نورو بهرنیو ائتلافیانو یې امریکایان پر میدان تنها پرېږي نه غواړي چې دوباره خپل عسکر د امریکا تر مشرۍ لاندې د مجاهدینو پر وړاندې ځمکنۍ جګړې ته داخل کړي له همدې امله یې امریکایي یرغلګرو او د کابل ګوډاګۍ ادارې غلامو چارواکو وحشت ته ملا تړلې له ټولو انساني اصولو پرته بشري جنایاتو ته مخه کړې د ملکي خلکو کورونه، مدارس، مساجد، نور مقدسه اماکن بمبارول او شخصي املاک تباه کول د بېوزله ولس عام وژنه یې مشغله ګرځولې. د ګډ دښمن دغه وحشت څرګندوي چې دوی د مجاهدینو په مغلوبیت کې نور له پوره ماتې سره مخ دي. اوس غواړي چې د خپل شکست بدله په وحشت سره جبیره کړي.